ایا دا خبره واجب کړه ان تجعل مدسوسه فی ضمن عروج چې دا خبره دې پټې کې خودل شي په ضمن دی عروج کې او ترقی کې یعنی مشروالی کې یتوقع لهما عروج اصل کې چیز زیاده وتاوي یتوقع لهما چاغدو پر متوقع وي کأنه الغایة التی وجد لها گویا که دا به هغه غایه وي چې دو دپاره میندل شوې یعنی سړي چې ږیره بریت وغیره وشي او د ښځې د شعی نه چیک شي پته ولګېدله چې او دا اوس د دې قابل دي چې سړی ورته چې کي واده وکړي په وخت کول پکار دي شه جی چی څه خو دی تر کې ځای میندی صدر صاحب دو په دغه عمر کې وکړي چې دونه دې په مخ باندې ځای نه وي چې چېرته د عزم ګنډۍ خو دري شه جی نو بیا څه فایده کو کنه چوک وی په وخت باندې وکړو چې څه مقصد دا دی چې لږ الفت کی تب مزا ہو کہ دونوں ہو بے قرار دونوں طرف کی آگ برابر لگی ہوئی چې څه من الجانبین کی صحیح دغه څه خو به غریب مخ در نه پټ کړی چې دا ګیره په موږ راوړي ته یو مصیبت پې جوړ کړی کنه نه نه په وخت باندې وکړه چې څه دی دونه ځای خو در کې میندی په پوه شوې شه جی کنی ملایانو سره یی خوشحاله تشهیر اوس بیا چې نکاح وکړو بس داسې نه چې چیرته د شینې مندلې کور ته غلې راولا کینه نه نه داسې کسی نه دی بیا ولیمه پکار دی د نکاح تشهیر پکار ده په ولیمه سره په پوه شي خپل خپلوان به وروبولي څه به مکسب سم دبادب به وي هغه به هغه دوف چې وي دا په یوه لاس باندې وایي چې یو خو ډول وي که نه دواړه طرفونه نه تمبل غوندې شی وي دا به وغربی وړې وړې جینکۍ به یي څه سندرې مندرې به وایي او هلکان به یي او څه یو ډز ډوز به یي غرب غروب به یي دا کیسې به یي یعنې مقصد دا دی چې سم تشهیر به یې وکړي اوس خو ډزونو ټیم د څو پټاخې مټاخې به خلاصې کړي چه پکی تا نور هغه نه وی اسراف او حد نه تجاوز پکی ته نه وی نو صرف تشهیر په دی طریقو سره دا ممنوع نه ده بلکه مطلوب ده شرعا شرعا چه ده مطلوب ده خو چه پکی حد نه تجاوز نه حد نه پکی تجاوز نه بیا دا مطلوب او ممدوح او مستحب ده شجی بیا با دی روټی کړی دا لاسو مینځل به یې زیړې پینډې به یې دا کیسې به یې سملا وریجې چاولې دا غوښې به دې پخ کړي سمه کیسه به یې چې ټول خلک خبر سي چې څه شی چې دا میندلی ده داسې نه چې هسې دې پټه کور ته راوړي نه دونه خفا سره مقصد دا دی چې نه ده په کار خو دونه غویمې نه دي په کار چې دونه اسرافات پکې وکړې وابتغ بین ذلک سبیلا منځ کې منځ کې کارونه به کوې چې مقصد نه ډېر اسراف وي او نه ډېره خفا وي ځنی خلک افراط کئی په پوچ لکه د خانان افسران د غټ خلک ازنی بیا ډیر تفریط کی لکه د ځنی شیخان بیا ډیر تفریط کی ایسو کو نه خبر نی دا بیا ډیر تفریط پنه نه ډیر افراط پکار دا نه ډیر تفریط پکار دا مینس کی مینس کی خبره پکار دی خپل خپلوان یاران دوستان به خبر کی سروټی موټی بو کی لکه غ حدیث در توایم بیا اوس تشهیر په ښه نرمې طریقې سره په کار ده و اوجب التلطف دې پر تاسو عنوان کیښودلای شو تشهیر النکاح بالولیمه تشهیر د نکاح په ولیمې سره په کار ده ولیمه ولم ته ورته وایي ولم معنی کیږي زم چې کله زم وشي بیا به داسې نه له مخکې نه ډېر مونږ علاقو کې له مخکې نه روټۍ وکړي واده وروسته راړي عجیبه کسی ډیرو علاقو کې د ښځې طرف وال روټۍ کوي هلکه مونږ علاقو کې د ښځې طرف وال روټۍ کوي دا نه بدعات مونږ وال له دی جنسیو وال نه هغه پلا په جهالت کی دی او خزی طرف وال روټی کوي الکه ته ته دې سره روټی کوي دا خو ولیمه ده دی ولم نه ده یک سړی چې دی هغه سره شاینې سره کله زم وشي نو بیا به سبا مقصد دا چې چکی روټی یا زم حقیقتا وشي یا حکما وشي خو چې یو ور په زم باندې چې سی قادر شي بیا به سبا روټی وکړي تاسو ټول خدای ولیمه مقصد دا چی یوه ولیمه دی وګرځول سی چی خلق په هغه تر وبلل شی و دف و طرب او په هغه کی بس ډول ډول دغه هغه وی دا مقصد دا تمبل وغیره بی او سپ کی خوشحالی خوشحالی او دا قصی بی پکی دا اوس لس شینا په نکاح کی ملحوظ دی دې ته عنوان تاسو کېښودلی شو الامور العشرة الملحوظة فی النکاح لس شیونه په نکاح کې چې دي ملحوظ دي آ دا شیونه دي و بالجمله حاصل د خبرې دا ده فلوجوه جمت مما ذکرنا دی وجه دی ډیر وجوهات ایغنا چې کوم مونږ درته ذکر کړ و مما حذفنا او کوم مونږ درته حذف کړي اعتمادا علی ذهن الاسکیا او دی وجه نه مو پریخودل چی په ذهن دی اسکیاو مو اعتماد وکړ نو دی وجوهاتو په بنا باندې کان النکاح بالهیئه المعتاده اعنی نکاح غیر المحارم یو شرط دا ده چې نکاح به په دې هیئت معتاده سره کای یعنی غیر د محارم سره به کای محرم سره به نکاح نه کای نمبر 1 بمحضر من الناس او د خلقو په مخ کی به که نکاح پټی کیسی نه یی تشهیر به که چه به که تشهیر به که بمحضر من الناس به که نمبر دو نمبر دو نمبر تین مع تقدیم مہر مہر به یی پکی مہر بغیر نکاحونه مقصد دا چه نه بمحضر من الناس به که ولی حدیث مبارک تا عن محمد ابن حاتب ال جمحی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف فی النکاح حلال او حرام منس کی تمیز دادا چی اوازونه بئی او دبلی بئی پچا کی دا ڈولکی غند شای بئی تمبل بئی پا نکاح کی او پا زنا کسو کی دغا سی چی حالا زد دغا کار کونا دا خو فصل دا ما بین الحلال والحرام کتاب النکاح کی مشکات شریف کی تین ہزار ایک سو ترپن نمبر حدیث تا نو تاسو دغسی ویلی شو فقال هل عندك من شيء تصدقها ستر خواته شته چې په صداق کې او مہر کې ورکې صداق کې قال ما عندي الا ازاري هذا ما خدا یو لنګوټه دې چې د کوم میواله ده نور سری معنا قال فالتمس لار شو غواړه ولو خاتم من حديد اگر که یو ګوته دې اوس پینی وی کنه خو سر غواړه فالتمس فلم يجد شيئا اغه غریب اغه نه مینده دا سې دې نشتی دا ورو نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل معك من القران شيء س قران دی یاد دا قال نعم سوره كذا و سوره كذا فلانا فلانا سوره می یاد فقال زوجتك ها ما در تمنے کا در کڑی دا بما معك من القران چ دا کوم ایسا تا سر قران دا بدی تو رش ہے بس دای مہر ش و فی روایت قال ان طریق فقد زوجتك ها فعلمها من القران پی روایت گراس را اذان خبر چ دا حدیث مون مذہب مطابق نہ دا دی پر بیا مون جوابونه کو خودونه دا خبره مو پدی کده چ صداق پوی یعنی مہر بوی دارنګ وخطبه خطبه به وی خطبه اکثر دا لکه د تاسو موږ پښتنو کی خطبه د سړی له طرف نه ډیرو علاقو کی د خزو والو له طرف نه اشینه ورته اطلاع کی چې ته ما کئ مقصد ما دی لال تو فل موږ لور ته کئ کله د خزو له طرف نه خو اکثر مقصد دا چې د سړی طرف نه چوي خطبه وی شه جی ځکه حدیث مبارک هم دا طریقه و حدیث مبارک کی رادرومی وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب الرجل على خطبت اخیه حتى ينكح او يترك یو سړی خطبه ور کړی دا بل دی پورته نه پورځي یو ملای ملایانه دا فاضله شو یو طالب سترګه غریب سره شوی ده هغه ورته خطبه کړی ده چې یاره دا ما ته راکو بل له هغه نه غوړ ده اوس کوشش کوي او ته نه نه مونږ داسې مالدارو یا ته ورسه پلار ورولیږي ای غریب سیر کې خاورې واچوي او خپل ځان له چکي په نکاح کی نه نه داسې دې سړی نه کوي هلکه ورته پرېږده چې وي کی په نکاح یې کی یا یې پرېښودله نه یې ورکوله بیا ته ورته ورکوه او دا خو داسې ده لکه د بل چا په سودا باندې پورته چې کوي سودا کوي نه نه د بل چا لوښي کې به خاورې نه اچوي ښه جی داسی کیسی دی وملاحظت کفاءت بل کفاءت لحاظ بئی پکی اکفاء لحاظ بئی پکی کفاءت لحاظ کفاءت لحاظ نی تو یو چی پلان شای او یو غټ خاندان وال دی کړی دا پد پزو پزو بدی په سری پر باندې وی چی دونه قدر دی چشای خراب کړی غږ من شي کولای شلی شلی سترګې بچکه غړای بیا ډیره مشکل سی او ډیر جنگ جګړی پی خکور کی و تصد من الاولیاء او بل تصدی بی دی چانا اولیاءونا یعنی اغنا باغی اولیاء بخبرے دا سنی چی پخبل مخی ٹک تا باقی رب پخبل اغبانی نکاح کولی سی خو کپ غیر کف کی کڑی و بی تاسو تا ویلی دی چی بی دی نکاح فسخ کولو چی دا اجازت شتا آب قاضی خوا تا غ دائرہ کی نور مسئلہ اگدہ دا خو لا نکاح الا بولی بیا مونگ خپل توجیحات کو پوشوی خو لکہ مقصد دا دی چی ولی تا سنا سدونا خبرول پکار وی دا د شرافت او د اخلاقو چه وی معیار وی دا نه چه ولی به خامخا په زور چرته مجبوری چه دالته به کای دالته به نه کای خو دونه ای چه هغه غیر کف کی نه کړی داسی نه یاره دا په بوس خزه خو ناقصات العقل وی کله یو سړی خوښ شوی حالان که هغه ډیر بیکار وی خاندانی لحاظ سره اخلاقی لحاظ سره او د دوی ټول خاندان باندې سره یو قسم توان تشنی را درومی نو دی بیا اولیا منی کولای شی چی نه نه داسی یو مخی مه کوه مونږ له خو کالی مه وباسه کنه وولیمتن او دا کیسی به کوی ولیمی به کوی ولی حضور صلی الله علیه وسلم عن انس رضی اللہ تعالی عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا علی عبد الرحمن ابن عوف اثر سفرت سحر چی کدو عبد الرحمن ابن عوف صاحبانی داسې زیړوالی غوندې څه خوشبویي غوندې مینده کړه چې ورسره ملاو شو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل فقال ما هذا دا څه دي قال انی تزوجت امراتا علی وزن نوات من ذهب سی صد ذهب میں ورکڑی دا شینی میں کڑے قال بارک اللہ لکا خدا پاک دیتا تا پکی چکی برکت کی خدا دیتا تو شادی چکی مبروک کی اولم ولو بشاتین ولیمو کا اگر کا پیو سوالینی یوب سوالینکی علال گڑ ولیمو کا نو هسی اولیمې پوری می درته وویلا دارنګه وکون الرجال قوامین علی النساء بل به پکې دای چې د رجال به قوامین علی النساء متکفلین معاشهم او د رجال به متکفلین د معاش دی دوی دو به ترګټي په خځو باندې به کارونه نه کوي هغه به کور کې ناست وي بچي به ورته چکې ساتي او که دغسی وو لکه یورپ کی کومه معامله ده ښځی له هغه نه غټی غټی افسرانی دا شی نه اله دالته اوس کومه کیسه ده بیا دا رشته چی رشته نه یی پاته بیا دا دی پنسی غوندی یی نن پری شی سبا پری شی ماښام پری شی څه ټیم پری شی هیڅ پته یی نه لګی دا بیا رشته مضبوطه نه یی او بل چی یو نکاح وسو نو ښځی ته بیا پکار دی وکونهن خادمات حاضنات مطیعات چی دا ښځی به خادمی او دو به حفاظت سره هغه بچیو حضانت او تربیت به ورته کئی او مطیعات به یی خبره به یی منی دا ډیری حافظانی د ملایڼی دا ډیری مه کو ډیر طالبانو دا خواهشی چی زه دا فاضله او کاغه هغه خو په مدرسی کی دی انډیوالی عادت شوی خپلو همزولو سره نو دا ته به درته وایی فلان خان پلاره زه چای پخوم ته پیالی روینځه کله به څه درته وایی کله درته وایی دا زوی خو صرف ما نه ده نن بیا ته د غولو پردګونه وینځې دا برونی به وینځي ډېرې کیسې پکې اول نه سړي زړه ورته شي چا چې کړي هغه نه تپوس وکړو ټول کور یې په سر اخیستی وي تر پوزو یې کړی یو به یشتي زیورې ویلی هغه بیا په خلکو باندې خرڅوي چې ما به څه ویلی ده سمه جټه زمینداره کو پکې اطاعت ډېري اخلاق پکې ډېري مینه محبت پکې ډېري داسې بیا به در باندې دنیا غویمې څه کوي خرڅوي شه جی هسی اول نه سړی نیتی چی که داسی ولی دی علم سره خو دی شیونو کی څه خوږلت نه رادرمی شی نه هغه شی نه یی شه جی نو داسی خبره ده چی کله دا کسی وی کان النکاح بالهیئه المعتاده آنی نکاح غیر المحارم الی آخره سنتا لازمتا و امرا مسلما عند الکافة نو دا پا دی طریقے سره نکاح دا یو سنت لازمہ طریقہ دائمہ واجبہ وه او یو امر مسلم وو عند الناس و فطرتا فطر الله الناس علیہا ادا یو فطرت وو چی خلق جبلت خدای پا دی پیدا کړی دا او گورا ټولو علاقو کی نکاح دا طریقی که تاسو سوچی ادا روٹی گانی ابلا دا چی سوک روٹی کی مقصد دا چی چار صدوالی نو آغا پا روٹی کی آغا غٹی وریزی هغه مونږ پر چې غویان بیماران شي هغه ته لا دا غوا بچی یوسي نو هغه ته پخوي او دو پکې تا مۍ واچي یا ټوله ورځ په لګیا یا د دیګونو کې پیستې وها وها یو غوبلې جوړ کړي څوک مقصد دا دی چې ما ته روټۍ وکړي لکه مونږ علاقو کې یو خانکان ډکي څوک د نورې نرۍ ورځې پخوي یا بله دا چې طریقو کې چې دي جدا جدا دي خو په دې باندې ټولو اتفاق ته چې دغسې طریقو سره دا نکاحونه وي وفطرة فطر الله الناس علیها لا یختلف فی ذلک عربهم ولا عجمهم په دې کې عرب او عجم هیڅ چا اختلاف نه کړی چې دغه سی طریقو سره آ بل د چې تقریباتو کې فرق وی لا نور رسم و رواج کې راړلو کې وړلو کې په دغه کیسو کې چې فرق وی ځنه علاقو ول داسې دی یو کال ورته هسې راړي به ورخکاره کې به یو کال نږدې نه ورځي ما ورته له دغه ور ظالمان خو څوک شته نه دي دا خو لکه مقصد دا دی چې تګي سړی ته وبور ښکاره کې به ورکای نه چې نه خو به ایله نه دا لا څه عجیبه عجیبه د پښتنو چې دي رواجونه دي څه ناشنا ناشنا خندا به پورې درځي چې خبر شي شاه جي زر اوس کله نکاح زندگی آ برابر نی نو ایغی دی پارا خلاصوالی هم شریعت دا خو یو غټا غوټه شو چې وتړل شو خو اوس دې کلاو کولو کله ضرورت شي نو ایغه پر هم یو لار چدا شته چې ایغه ته طلاق وای نو آب آینده فرصت کې به ان شاء الله وای ضرورت پر نور د طلاق د نکاح فلسفی وغیره دالته خو هسی ضمنان دی او وروستو بابونو کی رادرومی چی طلاق کی څه فلسفه ده نکاح کی څه فلسفه ده وروستو رادرومی دا خو هسی مشت نمونه خروار دی فيك خير الخلق كلهم ښه جي انشاءالله پروش الله دا وخت مونږ شروع کړی نه واغه سر مسل صفحه ویلا دې کې اهم سبق ټول دا مخکینی ټول اهم دي ولکه دا مشکل دي هغه مباحث غونډول ورسره چې کله اسرار شوري سی بیا آسان شي دی ته مقصد دا دی چی دا تیر هفته مونږ نه ویلی په دی هفتی ورځی باندی هغه د دی وجه نه چی هغه لږ هغه و سره او بیا به ان شاء الله العزیز په هغه باندی وایو او هغه امتحان تیر شوی و کنه طالبان کورونه ته دی هفته په ورځ به باقاعده نور ورځ غوندې نور هغه غوندې وایو بیا به هفته ورځ نه بعد دیتا مون مکمل غنټه ټیم ورکو پوه شوې ځکه چې مونږ د کتاب باسلې څوک ګنټه ویلی شي ګنټه وایي څوک لږ ویلی شي کنه خو لکه مونږ یو خپل ترتیب وي پوه شوې مونږ کتاب په ځان باندې بوج کو نه کنه چې بیا وروسته الله الرحمن الرحیم ضرورت الطلاق دا عنوان تاسو دې ته کېښودلی شو ضرورت الطلاق چې طلاق دا کله ضرورت پیښ شی طلاق تا نکاح دا خو مقصد دا ده چی یو غوټه وی سره د زوج او د زوجه په مابینس کی وتړل شوا لیکن کلا مقصد دا ده چی ماحول هغه سازگار نه او الکه تاسو چی د کوم ملګری خپل طلاق دې سبق خو مونږ اول نه بس حاصل طلاق دی طلاق ضرورت تاسو سره زال ته ګانټې کې حساب کوم به ضرورت الطلاق دی طلاق ضرورت کلا دا نکاح دا یو داس معاملہ دا نکاح چی ټیک ته دا یو غوټه ده دا سره وتړل شی خو کله ماحول آ سازګار نه وی ماحول آ صحیح نه وی نو دی وجوهاتو په بنا باندی چی ماحول صحیح نه وی نو بیا به دا ټیم تیری مشکل ئی نو دی پاره خامخا ورته ئی غر که ډیر چیږ وی په سر باندی چی لار وی نو دی پاره خامخا څه داسی یو طریقه هم پکار ده چی دی مقصد دا دی چی سبا دی دو دواړو دغه غوټی خلاصولو چی وی یو بندوبست وی نو ایغه پاره شریعت آ طلاق چه دا مقصد دا دی چی یو حل مشکل دی پاره دی دی مشکل حل کولو دی پاره هغه طلاق چه دا راوستی دی چی داسی دی طلاق هم چه دا یو حکم دا بل نکاح دا ورځی دوو پاره نی دی که دا هم بیانی نکاح کی ادامت وی همیشوالی پکار دا چی اول نه به دی نیت دایی چی یاره دا به مونږ همیشه دی پاره یوه جوړه یو چی تر چو پوری زندگی وی اولاد به وی خوشحالی به وی داسی دا نه چې تا اول نه دا نیت وي چې دغه ښځه زه یوه میاشت ګرځوم بیا به مقصد دا دی چې کوم طلاق ورکوم یا ښځې دا نیت وي چې یاره یوه میاشت خو زه روغ ورسره تېروم بیا به هاخوا دېخوا کوم دی دا له دې چې څنګه یي چې مونږ دې ته سره مجبور شو چې قاضي حاکم فسخ د نکاح راولي یا څه نه نه که په دغه بنیاد باندې دا نکاح وشي بیا د نکاح چې کوم مقصد او فلسفه ده آ به بیا خرابوي آ بیا نشي ادا کېدلی دا بیا نشی دک نه په دی کی به ادامت وی همیشوالی به پکی ته چه وی مقصود وی شه جی دا خبره در ته کئی په دی کی ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی لا تطلق النساء الا من غیبت البته چه شکوک و شبهات قویه دی په ایغه دی وجنه به ازادولی شی بیا طلاق ورکا او بیا پسی وایی فان الله لا یحب الزواقین ولا الزواقات خدای پاک صرف هسی خوند څکون کی کسان او خوند څکون کی ښځی دا خوښوی نه چی صرف دی پاره چی یاره دی وی خوند واخلم چی دا به څنګه یی دا خو شهد دی نو دی بیری ځان له شهد وی پلوسی ځان له هر شی ځان له چی ته وای چی ودره دی کی دی یوه ګوته زکن چی دی به څنګه خوند دی دا بلی به څنګه خوند او بیا یې پریدوی نه نه ددی داسی مناسب نه ده دا خدای پاک نه خوښوی کنز العمال کتاب الطلاق کی دا حدیث راغلی ده شه جی ستایس ہزار آٹھ سو اکہتر نمبر حدیث تا کنز العمال جدید کی او بل طلاق تاسو بیا هلته کتلی سو ګڼ شی احادیث تی خو طلاق ټیک ته مباح ده مشروع ده خو دا مبغوض ده ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق چه خدای پاک یو شی داسی نه ده حلال کړی چه وی حلال او ده خواته مبغوض وی دی طلاق نه بل شی داسی نسته چه طلاق باوجود دی دی چه دا حلال هم ده او مقصد دا ده چه ده مبغوض ده او خدای پاک دا خوښوی نه البته کله ضرورت شی نو مجبوری په بنیاد باندی به بیا دا وشی شاه جی دا کیسه درته کئی ولم ضرورت الطلاق یا المقصود فی الطل... المقصود فی النکاح الادامه دا سی عنوان و تکی خودلی شو چی مقصود پا نکاح کی ادامت تا تر هغه پوری مقصد دا ده چی صحیح کوشش په تعاون کی نشی کیدلای چی تر چو پوری نی ګرځولای شوی ضرر د آخر او نفع د بل کالراجع الی نفسه داسی لکه راجع خپل ځان ته تر هغه پوری باهمی صحیح تعاون نشی سره کیدلای چی تر چو پوری دا خبره نه وی شوی چی ښځه دا ګڼی چی د دی ما میړه ضرر او د ده نفع دا د ما ضرر او نفع ده او سړی دا یقین جوړ کی چی د ما ښځی ضرر او نفع دا د ما ضرر او نفع ده چی دا یې تر چو پوری نه وی سره کړی نو تر هغه پوری دا صحیح دو په مابینځ کی تعاون بیا نشی کیدلای کلک تعاون به هله کیږی چی دا نظریه به دو جوړه کی الا بان یوطنا انفسهما علی ادامة النکاح مگر پس به دا شای کیږی چی دو به دا ځان مقصد دا چی ضروری وګڼی په ادامت دی نکاح باندی او دو به ځان په دی باندی به مخکی نه پخه اراده یی چی مونږ به نکاح چی وی همیشه یی ا بله خبره ده منځ کی څه عارض جوړ شی په پسی څه حالات داسی راشی ا ځان له خبره ده خو اول نه به نیت دا یی ولی دا چه ګډی بیزی ندی څوک یی کال نیم دی پاره نه کئی ځکه خو شریعت کی راغلی دی فانکحوا ما طاب لکم من النساء چی کومی مو خوښ یی داسی نه چی سبا دی بیا مقصد دا دی چی کیسه خرابه کړی نه اول نه په خوښی طبع باندی وکړه بیا به مقصد نه ګډی بیزی خو نه دی چی میاشتو کی خرڅوا او بیا چه کوا بله کوا ولا بد من ابقاء طریق للخلاص اذا لم يطاوعا اذا لم یطاوع کله چی دو په مابینس کی مطاوعت نه یی سره کله چی ټیم تیری ښه نه کیږی نو داسی یو طریقه پکار ده چی باهمی جدایی یی سره رایسی کله اذا لم یطاوع ولم یتراضیا او سره راضی نه یی نو هغه لار چه ده هغه طلاق ده اوس بیا ا چی خلاصه کی کله میړه ښځه یا یې میړه مړ شی نو فورا اوس ته ښځه بل میړه کئ کنا څه عدت پئی ورپاره نو اوس دی کی ضرورت العدت بیان کئ چی نا څه عدت پئی او عدت په څه فائدې دی پاره ای ټیک ته دی اسرار آب ورستو بیانې خو دالته خو اسی مشت نمونه خروار سړی به چه که عدت تیری کله یوه ښځه دی طلاق کړه دی خور په نکاح کول غواړی نو داسی سره نسی نکاح کولای عدت په تیری مقصد دا دی چه څه شمار ته به دی انتظاری چه هغه عدت تیر شی نو دا به تا عدت سره پسه یا دی مقصد دا دی چه یوه ښځه طلاق کړه او چه تو اوس بله که بیا مقصد دا دی چه څلور دی دی نو هغه دی عدت تیر شی اله به بیا ته مقصد دا چې بل خزه کې کني بیا خو تاسو شوي پینځه شوي بیا خو د حدود کراس نو په دغه حالات کې بیا سړی پاره عدت تا خو سړی عدت دا مقصد نه چې هغه سي حیزونه لاس ورځي نه نه سړی عدت معنا دای چې د هم چې کې انتظار کې د عدت حاصل کې هغه انتظار اغي پکې خو خزه کې استبراد رحم مقصد وی چې دا سي نه چې اوبو کې اختلاط راشي ابل کرونده بل کړي یا یاری پردې کروندې ته اوبو ورکې او مقصد دا چې فصل به سبا ځای اخلي نه نه چی دا پته ولګی چی دی ایخ کوم تخم اچولی او آزرغون شوی نه دا سجی ضرورت العدت دی عدت ضرورت آدر تا چکی بیانی وکذا شجی وکذا فی وفاته عنها دارنګ دی طلاق نه عدت تا دارنګ چې کله د میړه دی خزینه مرچی نو پدې کې هم صدا عدت تا تعظیما لامر النکاح فی النفوس یو دا دی وجنا چی تعظیم رئیسی دی امر دی نکاح پا نفوسو کی چی دا امر دی نکاح دا دیر لوی چی دا عظمت والا شئی دا نمبر ایک و اداء لبعض حق الادامہ او بل چی ادا رئیسی بعضی حق تی چا ادامت چی د ادامت بعضی حق ادا سی چی یاره دو خو نیت خود ادامت کړی وو خو دغه سی څه وجوهات جوړ شو یا میړه مړ شو یا څه هغه جوړ شو ووفاء لعهد الصحبه او بل وفاداری دی عهد دی صحبت رئیسی چی هغه صحبت عهد دو سره کړی وو دی ایغا څه اندازه کی وفاداری رئیسی ولئلا تشتبه الانساب او دی وجه نه چی اشتباه سبا په انسابو کی په نسب کی چرته اشتباه ګورا رانسی په نسب کی اشتباه رانسی شا جی بلا مسئلہ که تاسو یاد وی نو بلا مسئلہ دی اولاد وا التا پسر کی مویلی و یو مسئلہ دی زواج دا او بلا مسئلہ دی چا دا ولاد دا ولادت اوس اولاد دوه حاله دی یو حالت کی د اولاد محتاج وی ابوینو تا چه تر چو پوری دی وړوکی وی نو اولاد ابوینو ته محتاج وی او مور پلار به د تربیت کئی د د نشونما د ته تعلیم ورکول وغیره او بل حالت بیا دی اولاد هغه وګرځي چې دی ګبر ځوان شي او مقصد ابوین دی د تچوي محتاج وي دی ځوان شي ابوین د تچوي محتاج وي بند محتاج وی بل حالت هغه ده ښه جی مسئلة الاولاد دی اولاد مسئله دا عنوانو ته کیښودلی شو احوال الاولاد دی اولاد احوال للاولاد حالتین اولاد دو حالت وی الحالة الاولی دا ده احتیاج الاولاد الی الابوین چی اولاد ابوینو ته چی محتاج وی یو حالت داسی نو اول حالت تر ته بیانی زه تر ته بیا نه خپه کوم دوم حالت احتیاج الابوین الی الاولاد چی ابوین اولاد ته چی محتاج وی نو تر چو پوری چی اولاد ماشومان وی نو اولاد ابوینو ته چی محتاج په تربیت کی نشونما او پدی کی چه کله ابوین بوډاګان شی نو بیا مقصد دا دی چه ابوین دی حسن سلوک تی اولاد ته چی محتاج وی چه حسن سلوک معامله به ورسره کئ او مقصد دا دی چه خدمت پئ کئ او ښه به یې چه کئ ساتی خپل مور پلار واوجبت نو دی سره تاسو عنوان لگوی الحالة الاولی دی سره اولنی حالت بیانوی و اوجبت حاجت الاولاد الی الاباء او واجب کړی د حاجت تی اولاد په طرف تی آباء و حدبهم و حدبهم علیهم بالطبع او نرمی دی دوی او شفقت تی دی والدینو پا دی اغ باندی اولاد باندی بالطبع دا خبر ضروری کی ان یکون تمرین الاولاد چی تمرین او مشق تی اولاد بداسی کئی علا ما ینفعهم فطرتان چی دو تا مقصد دارے چی نفع ورکوي فطرتا چی کوم طرف ته دی اولاد مقصد دا دی چی میلان وی هغه طرف فال باندی به مقصد دا دی چی څه کئی داسی ترغیب دینی امور به ور زده کئی خو نور به بی ذهنیت ته ګوری چی ذهنیت د کاروباری ذهنیت تا تعلیمی ذهنیت د څنګه دا بیا به هغه په کئی دا نه ده ضروری چی تعلیمی ذهنیت نه او تا خامخا په زور باندې چیر ګیر کړی نه نه معاشرے کی صرف تعلیم خو نه کنا نور ضروریات دی کنه دینی جانچه چی دی تجارت کئی